مسله توحید باندې پس دا دلیل عقلیونه دیم دا مخکې صورت کې تخویب اخری بیان شو نو دې صورت کې تخفیف دنی بیانې واقع د قوم نوح سره صورت کې تفصیلی واقع بیانې د نوح علی السلام د پارا دلیل نقلی دې میات کې دعوت بیانې د نوح علی السلام قال رب انی دعوت قومی قال رب انی دعوت قومی لیل و نهارا شپې می دعوت چلول نه دوره دې می دعوت چلول نه او دا شانتی بیا یوشتم آیات کې خلاف ذکر کې د قوم عناد د قوم ذکر کړي چې نوح علی السلام بیان کې او قوم عناد مخالفت کړي درشتم آیات کې وقال لا تذرن الیاتکم ولا تذرن ود ولا سوا اخر کې بیا خیری ذکر کړي د قوم د نوح علی السلام وقت د دعوت د انذار د شپې او ورځې دعوت چلول دي قال رب اني دعوت قومي ونوح عليه السلام اي ربا ما رابل خپل قوم ليلن و نهارن د شپې او ورځې فلم يزيدهم دعائي نه زیات کړي دي لره زما بلنې مگر تیختا اعلان می کړ دې ښکارا په پټه مورته بیان کړ دې فقلت استغفرون ویلی ما بخنو وړې د پار د غرخ پلنا قلت استغفر ربکم هر پیغمبر دا ویلو سوره هود کې مخکیم تیر شو 250 کې خپل قوم ته د الله نه بخنو وړې بخنه دا د سړي عذاب لري کوي او دا الله د غریب نه سره اخلاصي مخکوم الله فرمایلو چې دا دوه کار خلکو کې نه عذاب نور کوم یو بخنه وختل او دویم ست وجود د نبی له سلام وجود تل استغفار پاتې دي که مخلوق بخنه غواړي نه الله پاک ورله عذاب نور کوي انه کان غفار یقینا الله دې بخون کې راو بلیږي باران پتا سبانه په در په ويم دې کوم امداد بو کې تاسو په مالونو په بچو او بغیر دې تاسو درا جنتونه او بغیر تاسو درا ولې مالکم سی تاسو درا چې عقیدنه ساتي دا الله د عظمتو وقد خلقکم حال دا دې پیدا کړی الله تعالی توارن په مختلفو طریقو والله انبتکم الله پاک پیدا کړی تاسو زمکنا نباتا په پیدا کولو سره نباتا مفعول مطلق ته نام بتا دا مفعول مطلق من غیر لفظي ورته وي دا الله امتنان ذکر کوي چې وګورم تاسو استناد کړ دې ما پیدا کړی ما زمکه نه راستلی ثم یعیدکم دا امتحان په اعتبار د نیکونو سره احساسو نیکونو مزمکه نه پیدا کړلی ثم یعیدکم بیا واپس کی تاسو لرا پزما کی او یخرجکم راو با تاسو لرا پر ایستو باندې الله تعالی ګرځول د ساز پر ازمکه به ساعت وا غړېدلې به ساعت معنی مبسوطتن مصدر په معنی مفعول له بچونا خورشه لتسلک من عادی پارا چې زید زمکه نا صبرن په جا جا په پلن لارو قال نوح نو نوح علی السلام دا خلاف د قوم ذکر کئ نوح علی السلام سره بیان کړه قوم دانه کې چې نوح علی السلام تامین نه پغاړه کی او شاباسه ورته نه مخالفت کوي تا چې مسله بیانې ستابم خلق مخالفت کوي د نوح علی السلام نه پسې بیان د چا کې دی شي د نوح علی السلام نه خيسته طریقه دعوت د چا کې دی شي او د دې سره لازمه ده چې توحید دعوت ورکې خلق مخالفت کوي لګ به منی او ډیر به خلاف کوي قال نوح ربي نوح عليه السلام اے زما ربا یقینا دیو خلاف کړل زما وتبو روان شي باغ چا بسین چې نه زیات غلره مال او بچي الا خساره مگر تاوان ومکرو مکرن کبار او چل کړ دې چلوي وقالو ویلی دولا تزرن الیتکم مفرد خپل مددگار ولا تزرن ودن مفرد ودل بار دا دا آدم علی السلام اولادو نیکان بندگانو او سو کوئی ودو دا د آدم علی السلام زیو دا نور د ود زامن دي او سو کوئی چې نه دا ټول د آدم علی السلام اولادو او نیکان بندګانو کله چې مړ شو نو شیطان راغی او پسماندگانو ته وسوسه وکړه چې دا خو تاسو مشرانو دا دنیا نه لاړو اوس به تاسو کوی دا سکارو کې چې دیو شکلونه جوړ کړي هغه شکلونه ته د مینې په محبت په نظر باندې ګورئ چې خپل تسلی به کوی دغه شان دیو ګره شکلونه دا غي جوړ کړو هغه ته وکاتو دغه پیړې چې لاړه بل پیړې رااله شیطان پس بیا راغی وې دا شکلونه چې دا خصاص مشرانو باندې منښت ورکولې رامدد شي ورته بندگی قسمونه بول اور کول نه اغي د الله پاک سره بندگی کې شریک کړو نو ګور دا نیکان بندگان دي د بخاری حدیث دی دا د آدم علی السلام په اولاد کې د نیکانو بندگان نمونه دي تفسیر می کثیر د آیات لاندې نقل کړ دي نه دا نیکان بندګانو د نیکانو بندګانو بندگی شي او د هرې قبيله د پاره یو ذمہوار جوړ کو لکه نن چې نیکان بندګان مړي شو خو وخت ودو سواو یغوس او یعوق او د وخت کې پیر بابا دی ایثار بابا دی او دا شانتي بل بابا دی بل بابا دی هر کلی کې چې ګوري یو بابا به د حاجتونو ذمہوار ګرځولې اوري لابر ته تلم ته پوس مې کوند کې ولې چولک بابا ورته وای اوري نو چې چا من ته راشي ال ته کې راشي او و چولک وای نه ته بچو باسي د سپاری او کلی کې د زمواري ګرځولې پوښي او د خدای توپ صفاتونو ور کولې کی وسم دا کوي پوښي امخ ورځو کې ملګری ته څه کوله بازار کې په انګلیسي دي چین کولې کې مولاتور بابا ورته نو د سینې مې غسته ټولې مولاتور نه مولاتور بابا کم ځای کې دی مې ولې وې دلته کې سړیو زنانو سره دانو په وې دا مولاتور بابا موږ دوه خال د زو زنانه دانه ده چې دعا وکړو چې دانه مات شي اورې کنه اوس هم د دانو ذمہواران شته دا ځان له خبره چې نه جوړو ته دا مسله اهم نه ښکاری پوه شئ ناجوړ ته توحید سنت مسله معمولی ښکاریږي اورې کنه وای دا پنځ پیریان دي دا د بوتانو مسلې بوتان دا کړلی بابا غان ما جسمانی دا خو د بوتانو بندي کوله هغه د اولیاء کله بندي کړه تړون دي نو اورې خافیرک تنور کله ښکاریږي سم مثال د خافیرک ته قران مثال او توحید مثال نور ته کړه دای نه وګوره قران نمونه دي ود او سوا یو سو یو او نصر د نیکانو بندګان نمونه وقالو لا تذرن او ویل دوی مپرې دی خپل مزګار او مپرې دی ود بابا ولا سوان مپرې دی سوا بابا ولا یغوس مپرې دی یغوس بابا ويعوق او مفرد يعوق ونصر او نصر دا د یو یو حاجت د فارې زموار ګرځولیو ودو د زمين د فارې زموار ګرځولیو چې سره مين پیدا کولا ایوت بابا لاړ شه دعاو کنه الته مين پیدا شي سوا د سې نه دی او کار به کو کامیابی پای غوښتنو سوا بابا له براغه پلان کې کار کوما ستا په سیر سوال کوم چې دا سر تورسی یوز د غوس نه امداد ته وي یو کار کې امداد حاصلول غوښتنو غوس دربار ته ورالو یو د عقل نه ټکرې ته وي د فکول ته وي کله با دشمن به د فکو چاله نقصان ورکو یو بابا لوراتلو وقال نوح دا دعا ذکر کئ د شر خیره کې نوح علی السلام پر قوم تا ویل نوح علی السلام ای زما رب مفرزی پزمکا د کافرونو دیار نیو کورو انک انتظرهم الله کفری دیو لرا خطاب کی صاحبندگان او نزیگی دیو مگر بدکار او منکر د الله دینم اے زما ربا بخنو کې ما ته زما مور پلار ته هغه چاته داخل شي بیتی زما په جماعت کې مؤمنن مؤمن والمؤمنین او بخنو کې مؤمنانو سره وتا مؤمنانو خزتا او مزیاتی کې ظالمان لر مگر تباہی سورې نوح کې